ما ایاکم اردنا منګه منګه تاسو اراده نه دا کړی منګ تاسو لنیو راغلی تاسو سره زمونږ معامله نشته انما نحن مجتازون یقینا منګه تیریدون کیو تاسو په دې علاقه باندې صرف تیریګو وړاندې د رسول الله یو ذمہواری په منګ باندې اچولې ده هغه لزو فی حاجت په یو حاجت کې په یو کار کې لنبی صلی الله علیه وسلم چې هغه د پیغمبر علیه السلام دی فقتلوهما نو دې رعل او زکوان دا ویا کسان شهیدان کړه رستو تفصیل راځي فدعا النبی صلی الله علیه وسلم نو خیره وکړي په دوی باندې پیغمبر علی السلام شهرا غونډه یو میاش فی صلات الغدات په مانزه د سبعی کې د سبعی مونږ به چې وکړو رکو ته بخکته شو نو چې د رکو نه بروچت شو سمع الله لمن حمده نو دقه وخت کې به دوی ته خیرې کولې خدای پلانې داسې کې پلانې قوم داسې کې پلانې قوم داسې کې وذالک او دقه چې دی بد القنوت دا هغه شروع کېدلو د قنوت وی مراد د قنوت نه غوري د وتر قنوت نه مراد قنوت نازله هغه دعا چې د یو حادثه وخت کې خلک وایي وما كنا نقنطو د دین مخکې مونږه قنوت نه وي ما وی دلته مراد د قنوت نه د وتر قنوت نه دی قنوت نازله ده قال عبد العزيز عبد العزيز استاد وی تیر سند کې د انس صاحب شاګرد دی وسأل رجل انسا تپوس وکړه یو سړي د انس نه عن القنوت په باره د قنوت کې اوس قنوت عجیبه ټکی دی د وترو دی تم قنوت وی مونږ ته وایو دعای قنوت او یو دا قنوت نازله دی چې دا د سحر منځ کې وی نو دې کې خلک غلطيږي یو سړی تاسو کو د انس نه په باره د قنوت کې چې صاحب دا قنوت چې مونږ وایو د رکو نه به مخکې وایو که د رکو نه به رستو وایو ریاضه دلته مراد د قنوت نه ګورې د وترو قنوت دی ښه دا د وترو اللهم ان چې وایو نو دا به د رکو نه مخکې وایو چې سبق ختم کو او کنه چې د رکوع نه راوچت شو سمع الله لمن حمده وایو نو دلته به وایو کم ځای به وایو ما وی دلته مراد د قنوت نه څه دی د وتر قنوت اباد الرکوع چې آیا دا پس د رکوع نه دی او عند فراغ من القرات یا په وخت د اوسګارېدو کې او د فارغ کېدو د قرات کې چې بس سبق خلاص شي لا رکوع نی کړي دقلته به کو نو قال انس وتوي لا نه بعد عند فراغ من القرات قنوت بوایه خو چې څنګه دا سبق نه فارغ شي رکوع رکوع ته بنځه د رکوع نه مخکې مخکې بوایه نو دلته مراد څه دی ښه د وتر قنوت د اللهم ان چې تاسو وایې نو د رکو نه مخکې به سبق به ووایې او چې د صورت دا ویلو نه فارغ شې دلته به کوي حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة تبعي انس رضي الله تعالى عنه خ حضرت انس وی قنات رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ویلا پیغمبر علیه السلام خیره وکړي پیغمبر علیه السلام شهرن یو میاش بعد الرکوع پس د رکوع نه اوس دلته ګوره انس با د رکوع ټکی وایي د رکوع نه پس نو ما وی دلته مراد د قنوت نه قنوت نازله مراد دی د رسو نه معلومیږي اللهم انت مراد نه ده او ګوره یدو علی احیاء من العرب او رسول الله و په دې قنوت کې خیره کولې په هغه بعضې قبایلو د عربو اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیر معونه خبر او هغه د دغه نه دی غزوه رجی دا غلسو کسانو د شهیدانو کېدلو خبر دا وته په یو ځای راغلیو نو چې په یو ځای راغی نو رسول الله به په دې غونډو قبایلو باندې خیرې کولی رائل باندې هم زکوان باندې هم عصیه باندې هم دا لس کسې چې شهیدات کړي نو دا بنو لحیانو دا تاسو ویلو دا د بنی سلیم دو شاخونه دي و عصیه او عصیه قبیله و بنی لحیان او بنی لحیان قبیله استمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی امداد غوښته د رسول الله نه علا عدو په یو دشمن دا رعل او زکوان چالاکی کوي دوی وی حضرت زمونږ یو دشمن دی او په مونږ غالب دی ته زمونږ سره لږ امداد وکړه مونږ به ایمان راوړو نو امداد غوښته رعل او زکوان دوی امداد غوښته د رسول الله نه علی عدو په یو دشمن فامدهم نو رسول الله د دوی امداد وکړو بسبعین من الانصار په اویا کسانو د انصارو اوره دلته دا دی چې دی قومونو د رسول الله نه امداد غوښته بل ځای کې دا راځي چې ځنې خلکو د رسول الله نه مطالبه وکړه چې حضرت مونږ ته یو څوک سره ولېږه چې دا دین مونږ ته بیان کړي غالبا د پیغمبر اسلام دواړه مقصد وو وای زه هغه علاقه کې دین بیان کې او زه د دې قوم سره ودرېږي امداد مو کې کنا نسمیهم القرا من بدوی ته نامه غشته د قاریانو فی زمانهم په زمانه د دوی کې د دوی کار سو په مدینه منوره کې کانو یحتدبون بالنهار دوی به خشاکونه را غونډول دروازې کانو یحتتبون دی به خشاک را غونډو بن نهار دروازه دروازه به خشاک را غونډ که بازار ته به روړ خرڅ به کو فاغي به ځان له خرچو غټله او چې شپه بشوه ويصلون بالليل او منځ به کو د شپې حتی تر دې پورې اذا کانو ببیر معونه چې شو دوی په بیر معونه کې نو قتلوهم دی خلکو قتل کړاغوی وغدرو بهم او هغوی دوکه وکړه د دوی سره دوی خدا ویلو حضرت مونږ له امداد راکه پیغمبر سم د امداد په تور باندې دا ویا کس ورکړه هغه چې بوت لته مړ کړه فبلغ النبي صلی الله علیه وسلم دا خبر اورسه د پیغمبر علیه السلام ته فقنت خیر دوی شهیدان شو الله تعالی د دوی په باره کې د قرآن مجید آیاتونه راولېږل قال انس انس صاحب وی فقرأنا فیهم نو موږ به لوسته د دوی په باره کې قرآنا قرآن دی قرآن ته ګوره دی به په بل حدیث کې بیا راځي ښه فقرأنا فیهم نو موږ به لوسته د دوی په باره کې قرآنا قرآن څه وخت کې یو آیات یا دوا آیاتونه د دوی باره کې نازل شوي وو هغه آیاتونه بیا لاړل منسوخ تلاوت شو بیا تلاوت دغه شو منسوخ شو ثم ان ذالک بیا دغه آیاتونه چې دي رفع هغه اوچت شو منسوخ شو الفاظ منسوخ شو ارس هغه قرآن چې د دوی باره کې راغلی و آیاتونه هغه کمو هغه دو دا خواران شهیدان شوي دي الله تعالی مؤمنانو ته د دوی د طرف نه پیغام را رسي بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا ریاضا دا د قرآن سوا خان بیا د الفاظ څه شو منسوخ شو اوس د قران الفاظ پاتې نه دي بلغو اوس دی وی اورسوي تاسو عنا زمونږ د طرفنا دا شیطان وی بلغو عنا اورسوي زمونږ د طرفنا چات اورسوي قومنا زمونږ قوم ته سوه ته ورسوي چې الله تعالی زمونږ بې اندازې اکرام وکړو ان قد لقینا ربنا چې یقینا مونږ ملو شو د خپل رب سره فرضی عنا نو هغه رضا شو زمونږ نه الله راته ووي چې زه ستاسو نه راضي یم و ارزانا او بیا دغه الله مونږ سوکړو رضا یې کړو هغه زمونږ نه رضا شو مونږ د هغه نه رضا شو دا آیات آیاتو دا نازل شوی او غالبا دو آیاتونه دا بیا منسوخ شو وعن قتادة عن انس بن مالک دا بل دغه دی قتاده د انس نه روایت کوي حدثه دی انس به حدیث بیان او قتاده ته ان نبی الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قنات شهره هغه قنوت وی غونډه یو میاش زاد فيه په دې روایت کې زیات کړی دی خلیفه خلیفه استاد ابن زوری قال حدثنا سعید ان قتاده قال حدثنا انس دا ټکی زیات دی چې ان اولائک سبعین دغه دوا دغه اویا کسان چې دی بریمعونه کې شهیدان شو نو من الانصار دا د چا نه د انصارو نه تاسو ویلیو که نه وی دا هغه مخکې که ستاسو خیالي وی انصار داسې قبیله ده چې د ټولو قبایلو نه زیات شهیدان په دوی کې دي یو څو ورځې مخکې ویلي ما ته خو اوس معلوم نه دی چې کوم ځای دی او یا کسه د دوی په احد کې شهیدان شو او یا کسان په بیر معونه کې دغه شو شهیدان شو او او یا کسان هغه دغه نه وه هغه یمامه چې د مسلمې کذاب سره کوم جنګ و په هغې کې شهیدان شو نو دلته او یا کسانو دا دغه و قتلو بی بیر معونه دوی نه قتل کړی شو په بیر معونه کې تاسو ته ما وخت وختي وې په دې پاس حدیث کې چې بیا به په دې راځي فقرأنا فیهم څنګه دی قران اندسه وکنه فقرأنا د پاس روایت کې د مونږ لوسته د دوی په باره کې قرانن قران څه مطلب نو دلته داسې دی قرانن یعنی کتابن د الله کتاب دا بیا وی او نحوه په شان د مخکینی روایت حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس انس وی ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر باسا خاله انس صاحب وی چې رسول الله اولیګو د د ماما ځان خی انس صاحب وی رسول الله زما ماما هغه اولیګو اخون ل ام سلیم دغه سوکو چې هغه رورو زما د مور ام سلیم وکان رئیس چې دا لیږي دا کم قوم ته ته چې دا کم قوم دوی بیا مړ کړو نو وکان رئیس المشرکین او مشر د دې کافرو عامر ابن طفیل دا دغه دا بد نصیب عامر ابن طفیلو خ دا یې ولیږه د منس کې پکې اسی یو جمله معترضه راوړله دا عامر ابن توفیل دا سوکو وی دا ډیر غټ متکبر سړی و د دینه مخکې دی یو ځل د رسول الله سره ملو شو چې وسره ملاو شو نو دا بد نصیب او رسول الله ته وای درې خبرې درته پیش کوم په دې درې خبرو کې چې د کم خوخی هغه وکا یا داسې وکا چې دا پیغمبري ما سره تقسیم کا د دیهاتو د علاقو ته پیغمبر او د خارې د علاقو زه پیغمبر یا دسی وکا چې دسی وایه چې کمی پوری زه پیغمبریم زه به یم او زمانه پس به بیا تی دسی وکا او کدام نکې نو به زما سره جنگ ته ځان تیار کا په دې درو کې چې کما یو کې دا پکې منس کې یو جمله معترضه راوړله خیره دی عامر اختیار ورک رسول الله ته ما وی دا دی واقع نه ده دا د دینه مخکې شوی ده بین سلاس خصال په منځ د درې کارونو کې رسول الله ته وی په دې درو خبرو کې چې کما کې فقال عامر ورته وی چې یو خبره دا ده چې یکون لك اهل السهل یا دا یا دا دی چې او اکون خلیفتک چې ته د دنیا نه لاړ شې نو ستا قایم مقام به څوک وي زه دا راسره معاهده وکړه او که دام نه کې نو به ځان تیار که غون غطفان قوم نه دی دا به ستا مقابلې ته راولم او اغزو کا یا به زه ستا سره جنګ کوم به اهل غطفان په اهل غطفان دا غطفان قبیله دا به ستا مقابله ته ودروم تا سره به جنګېږم به الف و الف په زرو په زرو مطلب دا دی زر پیاده به او زر بسواری او په دې به ستا سره مقابله وکم خیر دی دا وشو فتوعن عامر نو بیا طاعون بیماری ولګی دا په عامر دا چې کله دا بیا کسان شهیدان کړو مدلی دا غي نفس دی دا یو خزی په کور کې دی او چې په کور کې دی دقه د غوګ دی شا کې دلته یو دانه راوختل اچانک لکه دا د کینسر والا نه راخیږي د قصې راوخته او چغې شروع کړې د دانې نه دا دانه چې ده دې ته غدتون وي دا د اوښ د دې سټ کې راخیږي او د هغې نه غمري نو د به چغې والې وي دا خو دانه نه ده دا خو هغه د اوښ دانه ده او چغې او چغې نو په کور کې نه ټینګېده وایي اله اسره له راولې چې لږ پیوزم بار چې په اس باندې سور شو ته ته د اس د پاسه دغه شو مړ شو فتوعن عامر نو طاعون بیماری را لاله په عامر فی بیت ام فلان پاغه کور د ام فلان کې دا پخوا یو خزه تیر شوی د سلول دا غي سلول د بچو په کورنۍ کې په کور کې په د باندې د طاعون بیماری را لاله کورنۍ د پلانی نه وه نو چې د ډیرو دردونو د وجه نه دی ټینګېدی نه شو نو څه وایي ائتوني بفرسن بفرسي راولې ما له خپل اس نو په اس سور شو لاړ بار ووته دشتو ته فمات علی ظهر فرسي نو مړ شو ده په شا د خپل اس خیر دا خو منس کې جمله معترضه رااله اصل خبره دا و چې انس صاحب وی په دې اویا کسانو انصارو کې رسول الله زما ماما حضرت حرام دا مولیګو فانطلق حرام نو روان شو حرام دا ما غدا د ماما دی اخو ام سلیم چاغه رورو د ام سلیم دا روان شو هو دی وهو رجل اعرج او دا و یو سړی ګډ ورجل من بنی فلان او یو سړی د بنی فلان نه دی الفاظو کې د کاتب نه غلطیا راغلی ده ستاسو حشم وای خو دې غلطیا ته بیا چا زړه صحیح کړی نه لري چې دا ښه کړی نه لري چې دا صحیح کړي ګوتې پکې نه دی والی وی دا حرام څوک وهو رجل دا یو سړی و اعرج او ګډ دې ځنه څه معلومیږي چې حضرت حرام دا په خپه باندې ګډو لیکن تاسو چې تاریخ وګورئ نو حرام صاحب چې دی دا ګډ نو بل دا دی چې کافر لدوی چې ورغلی دي نو دا درې کس ورغلی دي او د دې ځنه دا معلومی کی چې دوه کس ورغلی دي د دې وجنه استادان وای د الفاظو کې لغلطیا راغله د مدلی خیال لري هغه دا دی چې ان طلقا حرام اخو مسلمنا اصل کې دا سه دی هوا دا و نشتا هوا ورجل اعرج اعرج ورجل من بني فلان اصل کې دا سه دی د دی واو او د هو منس کې اړواندېواله رستواله راغلي دي هغه داسې دی چې هوا دا حرام سیبم روان شو ورجل ارج او یو بل ګډو هغه روان شو ورجل من بني فلان او یو بل سړی د بني فلان نه دا بیا کسنو دا دی بیری معونه ته ورلل چې ورالل نو دا حرام وته وی حرام چې لکه ویا کسان تاسو دلته یې کافرو ته ټول نزو درې کسب ورشو دعوت د دین به ورکو کوي منله د ټولو فایده او کوي نه منله نو موږ درې بمړ کی نو دا نور ملګری خو به دغه شي کنه بش بشي نو یو حضرت حرام ورغی یو بل سړی و په خپو ګوډو د ده غالبا نامه ده کعب ابن زید دا ورغی او یو بلو بل سړی دی هغه دی منذر ابن محمد دا درې کس روان شو چې روان شو چې لږ ورنږدې شو نو دی حرام دی خپل ملګرو ته وکتل وای ته وی خوند نه راکوي تاسو دلته ایثار شي دا دویم دغه کړل ایثار کړه او وای زه په خپل ورزم یوازې که کار وشو خو ښه ده او که کار ونه شو خو زه به مړ شم تاسو خو به بد شئ نو دی ورغی عامر ابن طفیل ته د الله د دین دعوت یې ورته ورکړ دی وسره اوس لګیا دی د دین خبرې وسره کوي کوي کوي دې طرف نه یو بل سړی ولا تیار کړو اشاره وته وکړه چې د شا طرف نه پیرا شو وی وه هغه بل سړی راغی اوس دی غریب لګیا دی دین بیانوي د شا طرف نه بل سړی راغی او په نیزه باندې چو او پورې را پورې ته وېسته دی حرام دا وینه راواغشته دا د خپل ځان وینه او وی الله اکبر په دې سره په دې مخه واچوله چې څه خوند خې وکړه نو دی غریب مړ شو چې مړ شو دی وی دا خو یوازې دا نه دی نو رامنډه کړه چې رامنډه کړه دغه ګوډ نه دی دی مخکې چرته غر ته ختلی دا بد شو دی او دا بل سړی چې وسره او دا منذر ابن محمد دی مړ که او چې بیا رالل چې رالل یو بل سړی سره روان دی هغه پاتې شو او دا نور ټول لغه کړل شهیدان کړ مطلب دا دی چې دوه کسه پاتې شوي دي او دا دوه کمه بیا یې دغه کړي دي شهیدان کړي دي ها چې ما وې سزا پر رالل درې کس دي نو قال حرام وای د خپل دو ملګرو ته چې کونه شی تاسو ایثار شی تاسو قریبا دلته نږدې لکه نور ما سره مزه ښه دلته نږدې تاسو ایثار شئ زه ورځم دوی سره د دین خبره کوم حتی آتیهم تر دې پورې چې زه ورشم دې قوم ته فإن آمنوني که چېرې دوی ما ته امن راکړو نو کنتم تاسو به هم په ګټه کې یې وإن قتلوني او که دوی زه قتل کړم نو بس تاسو به خبر شئ په منډه منډه به راشئ خپلو ملګرو ته او ملګري به خبر کړئ د علاقې نه به ځئ و ان قتلونی که د خلکو زه قتل کړم نو اتیتم اصحابکم تاسو به راشئ خپلو ملګرو ته ملګري به خبر کړئ د ځای نه به بس خپې وباسئ ځای به حرام راغی دی قوم ته فقال نو ده وته وی اتؤمنون آیا تاسو ما ته امن را کوي اجازه را ترا کوي او بلغ رسالت رسول الله وسلم چې زه ورسوم تاسو ته پیغام د رسول الله فجعل شروع شو د حضرت حرام یحدثهم چې دوی ته بیان کو و او مئو او دې قوم اشاره وکړه و او ما او او دې قوم اشاره وکړه الی رجل یو سړی ته لکه د شانه پیراشه دوی اشاره وکړه یو سړی ته فاتاه من خلفه نو دا سړی ورته راغی د رستونه فتعنه نو په نیزه باندې دغه ووهه پورې را پورې ته وسته قال حمام حمام وی احسبه زه ګمان کوم په دې انس چې داسې وي چې حتی انفذه بالرمح چې پورې را پورې ته وسته نیزه نو قال دی حرام وی الله اکبر الله د هر چا نه ډېر غټ دی او فزت ورب الکعبه او زه کامیاب شوم قسم می دی پر رب د کعبه خیر ف لحق الرجل فلحق الرجل نو یوځای شو هغه سړی د خپل ملګرو سره مدلی حرام خو د ځان نه رسو دوه کسه پریخي وګنه یو ګوډ ماما یو بل نو دا ګوډ ماما دغه وخت کې داسې اړخي ته ختلیو پاس او دا یو ملګری پاتې و دا یو منظر ابن محمد دې چې کله خبر شو د منډه کړې دغه ته ملګرو ته اچ ملګرو ته منډه کړی چې هغه ځان تیار او تیار او دلته پیدا قوم راغی چې قوم راغی د غیک نو فلحق الرجل یوزه شو دغه سړی د خپل ملګرو سره او کدا فلوحق وایم سیدا فلوحق الرجل نو راګیر کړی شو هغه سړی هغه حرام رستو پرې خنو عرج ماما خو ته دغه ته امر اگیر شو دی قوم را گیر که نو دیم را گیر که او دغه نور نو فقتلو کلهم یا فقتلو نو دوی قتل شو کلهم ټول غیر الارج بغیر دغه دغه نه ارجنا اوس ګورای کنه ریاضه اما وی وختي له غلطیا و حرام ته ارج ویلو دلته سری حرام قتل شو او وی غیر الارج خو ارج پکې پاتې شو نو ټول دغه شو کان فی راس جبل چې دی او په سر د غره کې داس غره ته بسلتلو فانزل الله علینا نو الله را نازل ک په مونږ باندې قران مجید او ما غورستم را روان دی وختي تاسو وې ثم کان من المنسوخ او بیا شو دغه چې دا کم نازل شوی او من المنسوخ د منسوخ شوی نه هغه دا دی چې انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا فدع النبی صلی الله علیه وسلم علیهم نو خیره بکول پیغمبر علیه السلام په دوی باندې سلاسین صباحا دیر سبی قال حدثني سمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول حضرت انس وی چې لما تعین حرام ابن ملحان کله چې پنیزو والی شو زما ماما حضرت حرام ابن ملحان وکان خاله او دا حضرت حرام دا د د ماما او ځان خی زما ماما یوم بیر معونه پر ورځ د بیر معونه کې چې ووالې شو نو د وهلو سره دا اوس د بادری ده قاله د قاله معنی خو وی وی کنه لیکن کله نا کله د قاله معنی اشاره هم راځي اشاره وکړه یو د دې معنی راځي اخذا راوی غستې دلته د دې معنی کوي اخذا قال راوی غشتي بدم وینا انس وی وینه را واغشته او هاکذا دسه د انس شاګردانو ته وی داسي دا وینه را واغشته دسه او فنزهه او راوی شندله علا وجهه د مکه واقعه ده اجازه غوښتله د پیغمبر علیه صلوات و سلام نه شاو غوښتله ابو بکر نه ابو بکر ابو بکر راغ رسول الله ته وی حضرت د مکه زندگی را باندې ډیره تنگ ده د کافرو نه ماته تکلیفونه دي اجازه راته وکړه چې زه هجرت وکم نو اجازه د پیغمبر علی السلام نو غختله فی الخروج په وتلو کې چې زه د مکه نظم حين اشتد عليه الاذى کله چې سخت شو په ابو بکر باندې د کافرو د طرف نه الاذى تکلیف فقال له رسول الله وتوی نه لګی سارشه زما اقم اوسېګه مکه کې ان شاء الله زما امید دی چې الله به ماته اجازه د هجرت وکړي بیا به ما سره ځي فقال یا رسول الله نو ابو بکر وی اے د الله رسوله اتطمع آیات تمکوي ان یؤذن لک ای چې اجازه به وکړي شي تا ته فکان رسول الله اسلام یقول پیغمبر اسلام بوتوی انی لارجو ذالک یقینا زده د امید کوم قالت حضرت عائشه بی بی وی فانتظره ابو بکر نو انتظار کو د رسول الله ابو بکر فاتاه رسول الله اسلام یو رستا سویلو پټه کنه غرمه کې رسول الله د ابو بکر صدیق زیت راغی فاتاه رسول الله اسلام راغی ابو بکر ته رسول الله ذات یوم یورز ظهرن په وخت د ماسپخین کې د غرمه ده او راغی فناداه اواز وته وکړو اواز وته کو خو دوی د مخکې د لرې نه لیدلو فقال نو رسول الله وته وی اخرج الک روزا ابو بکر روزا هغه وتوی حضرت د روزم نه تاسو راځي دلته کنه آرام به مو کې وای ښه نو چې راننوت نو بیا سوی اخرج من عندکه وباسه دا تا سره چې څوک دي دا کور کې دا دغه نه دي دا وباسه څه د راز خبره ده چې درته کومه چې د راز ښکاره نه شي اخرج وباسه د خپل کور نه منه هغه څوک عندکه چې تا سره دي فقال ابو بکر ابو بکر وتوی حضرت دا خو سپردی نه دی کنه خو دا دوه ملوریان دي یو ځای کې دا راځي دا یو ستا اهلیه ده فقال ابو بکر ابو بکر وی چې انما هو یقینا دا دو جنکې شې دي ابنتایا دا دو زما لوریان دي یو حضرت اسما ده او یو حضرت عائشه ده فقال نو رسول الله سلام وتوي خبر خو نه اشعرت آیات خبر ابو بکر انه قد اذن لي چې یقینا ما ته اجازه وکړې شو فی الخروج په وتلو کې فقال یا رسول الله نو دا وته وی اې دا الله رسوله الصحبته اسالک الصحبته ز سوال کوم ستانه د مرګتیا چې حضرت مام ځان سره مرګري کا فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوي الصحبه ستا د پاره دی صحبت بالکل فقال یا رسول الله نو دوی اې د الله رسوله عندي ناقتان زما سره دوو خان دي قد كنت اعددتهما او ما دا تیار کړی دی للخروج د پاره د وتلو دا دوو خان دي زه ساتم د دې د پاره ساتم چې خیر سره د مکې نه زو هجرت کو په دې بزو بیا په نو سم وتوی ټیک دا خو اسین عالم په پیسو به راکې بیا ولا غالبا پاته 100 روپے باندې یو اوخه ورکړی چې هغه ډیر اوخ خې بهترین اوخه ده هغه ته خلک جدعام وای قصوام وته وی رسول الله به د ډیر مینې د وجه نه کله وته قصواوي کله به وته جدعاوي دا چې بیا رسول الله د دنیا نه رحلت وکړو هم دا دغه پاتې وه دوخه ها فاعت النبی صلی الله علیه وسلم نو ورک په ورکړه پیغمبر علیه السلام ته احداهما یو داغوی هغه یو اوخه د ځان سره ساره کړه او یو یې رسول الله اسلام ته ورکړه وهي الجدعه دا ما غوخه د شغه جدعه وا جدعا هغه اوخه ته وایي چې دا غي غوګونه پری وي د دې وایي غوګونه پری نو خو د ډېری مینې د وجه نه به رسول الله وته جدعا وي کله به وته قصوا وي جدعا دا به وته وي دا ډېره بهترینه وخوه د دې واقع بم د تراش فرکبا نو دا دواړه سواری شو فانطلقا نو دا دواړه او د شپې فانطلقا روان شو د شپې د مکې نه تلل تلل حتی اتیا الغاره تر دې پورې چې دوی رالل غار ثور ته وهو او دا غار چې دی دا چرته او بې ثورن دا په جبل ثور کې دا کم غار چې دی کنه دی غار تم غار سور وی او د دې غره نامه ده جبل سور سور عربی کې او دغه ته وی سور وی ته وی دا د دې غوی په نامه باندې مشهور دی نو مونږه جانو سیبانو لیدلی دي د مکې نه داسې دی داسې دقسې دی یعنی داسې معمولی داسې دی تاسو ته څه وایي جنوب مشرق دقسې او دا دغه چې دی تاسو ویلي دا داسې دی هره نو چې تاسو جبل سور ته ورسې اوس خو د منځ کې لږ بلډینګ جوړ شوی دی او مخکې ډېر ښه ښکارېده اوس پکې دغه شي نو هغه هرا ښکاري په هرا چې ودرېږي نو دغه سم نه ښکاري سور ځکه داسې پوره نشانې نشته دی خو چې په سور ودرېږي نو دغه هغه ټوپ ښکاري د هیره دې دغه ته رالل د جبل سور ته د غار سور ته فتواریا نو دا دواړه پټ شو د کافرو نفیه پدې کې فک نو دا دغه نه دی د حضرت ابو بکر صدیق غلام عامر ابن فهیره هغه به دا دا درې شپې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر د خوراک تنظیم کوو فکان عامر ابن فهیره نو حضرت عامر ابن فهیره دا غلام او بیا ابو بکر صدیق غشته بیا هغه آزاد کړو دبا د ابو بکر صدیق دا ساروی سرول وی غلامن دا غلامو خالک دا د چا غلامو دا مخکې د یو بل سړي غلامو لعبد الله ابن طفیل ابن سخیره صخبره دا غلامو د عبد الله ابن طفیل ابن صخبره اخو عائشه چې هغه رور د حضرت عائشه و لامها د مور دلته تاسو لاندې لیکي چې د الفاظو کې د کاتب نه غلطیا راغلی ده دې کې خدا دی چې عبد الله ابن طفیل دا د حضرت عائشه بیبي بی میرانه رورو د مور نه او خو د پلار نه نو لیکن عبد الله د حضرت عائشه رور نه دی دې کې لک تقدیم او تاخير راغلی ریاضه اصل کې دا توفیل او عبد الله سره وړاندې رسو شوی دی اصل دا سه دی چې دا غلامو د توفیل ابن عبد الله توفیل ابن عبد الله او دا توفیل چې دی دا رورو د عائشه خسکر اور نو له امها صرف د مور نه و دا عبد الله نه دی مونږ به د عبد الله پلار دی او توفیل زوی دی عبد الله دا د اس قبیله دی از دو د د یو خزه و ام رومان نو دوی بیا مکه مکرمه ته رال چې مکه مکرمه ته رال نو د ابوبکر صدیق سره معاهده وکړه تاسو وایي لوخي دی که ستاسو خو تاسو لوخي د دا امسا یو د ابو بکر صدیق د سره او دا فوهیره د د غلامو سه زمانه داسې وشوه چې دا عبدالله سه فماته امر شو چې مړ شو نو دا رومان نه دا رومان دا د د ښځه وداتې پاتې شوه نو ابو بکر صدیق ولګید دا ام رومان بیا په دغه کړه په نکاح کړه نو چې په نکاح کړه نو بیا د دین حضرت عائشه بی بی مشوا او حضرت عبدالرحمن دا مشو نو او شو کنه حضرت عائشه بی بی د توفیل دغه شو کنه رور او خور شو خو صرف د مور نه دی مور یو ده چې رومان دی خو پلار کې فرق دی عائشه د ابوبکر لور ده او طفیل دا د عبد الله دغه دی زوی دی نو دا عامر ابن فهیره دا غلامو د طفیل ابن عبد الله بیا ابو بکر صدیق لګي دا د اسلام نه مخکې خبرې دي خان بیا د غو لګي د دا طفیل وړو کې نو دا عامر ابن فهیره بیا د غلامو ده به پی په بیګی کې راوسته د عامر ابن فهیره په بیګی کې به راوسته دا اوخه دلته به راوسته د جبل ثور ته ډکه غولانس نو ابو بکر صدیق او رسول پاک به د دوی شودوس کل ويغدو علیهم او بیا به په سبی کې ته علیهم مکی خلکو ته د شپې شپې بیا بیا د اوخه چې دی هغه نورو خانو له بوتله د ورځې به بیا د هغوی سره و دلته دا دی چې عامر ابن پوهیرا لنګ اوخه به وه او دا لنګ اوخه به یې ورته بېګۍ کې راوستله او ټوله شپه به دوی ته شوده سکل سبی بیا بیا بوتله لیکن که تاسو ته یاد و مخکې یو بل شان تیر ټکی تیر شوی و یاد دي ته که نه وایي دوه وزې وې که یاد مي هغه دوه وزې به یې راوستې دلته اوښه رالله هلته وزې راللې داسې معلومیږي چې دا دواړه به وو لکه د ځینې خلکو داسې چې کله ناکله ړه وزې شودو ته کېږي کله سبای کې به بیا د سرن د پاره ساروی بوتلل نو شپنکی به پې نه پوهېدل چېره د چېرته وخه چاله بوتلې ده فلا یفتنو به نو نه به خبر دی نه به خبردار کېده په ده باندې احدن هیڅ یو کس من الرعا د شپنکونه فلما خرج کله چې ابوبکر صدیق او حضرت ابوبکر اوتل د غار ثور نه نو حضرت عامر ابن فهیرم وسره ووتخه نو خرج معهما دی اوته سره د دې دواړو دا تاسو ویلیو کنه دا د سلورو کسانو قافله و رسول پاکو ابو بکر صدیقو عامر ابن فهیرو او یو هغه رهبر نو چې غزان له پکری باندې هغه د لارې خودون کې نیولې دا سلورو قافله و اوس خو د رسول الله او خشته د ابو بکر صدیق شته خو د امیر ابن فهیره خو نه وکنه نو سوي وی کله به د ځان پسې رسول الله سور کو سزه پورې به ته ته چې وخه بستړې شو نو بیا به د دین کوشو نو ابو بکر صدیق په د ځان پسې دغه کو سور کو د امیر ابن فهیره یو قبانه په لمبر په نمبر به د ځان سره سره یعقبانه لمبر په لمبر به د ځان پسې سورو حتی تر دې پورې قدم المدینه چې دا دواړه رالل مدینې ته مدینه منورې ته رالل ابوبکر صدیق عمر او دغه رسول پاک خیر بیا دی کې وخت تیر شو بیا سلورم کال د هجرت شو بیا په بیر معونه کې شه دی عامر ابن فهیره دی ولیګو فقتل عامر ابن فهیره فهیره نو بیا قتل شو حضرت عامر ابن فهیره یوم بیر معونه پرز د شا د بیر معونه وعن اسام وعن ابي اسامه قال قال هشام بن عروه فاخبرني ابي قال دا عروه وی لما قتل الذين کله چې قتل شو هغه خلق ببیر معونه چې په بیر معونه کیو په دې کې دا قتل شو خو ما ته وی دوه کس د دینه پاتې و خان یو هغه ګډ ما ما پاتې او یو دا سړی گرفتار شو دا نه عمر ابن امیه دا گرفتار شو د دشمنونی وو و اسره او قیدی کړی شو عمرو ابن امیه الزمری عمر ابن امیه زمری چې گرفتار شو نو قال له عامر ابن طفیل عامر ابن طفیل دا د کافرو مشر نه دی دا وته وی دی عمر ابن امیه ته وی یلکه دا کمړی شو شو دا خلک ته پیژنې وی او وی خرازه چې پیو ګرځو وی دا څوک دی نو ته به بیان وکړو دا څوک دی دا څوک دی نورال عامر ابن فهیرته وی دا پیژنې دا څوک دی وی دا پیژنم ټول بیان وته وکړو وی دا چې مونږ وه او قتل هم کو نو په بره روان شو نو په بره تو تو تو نو دون اوچت شو دا وړو کې شي که تاسو خیالي بره لاړ شي نو دې لري ښکاری او د اسمان لند ښکاری دون اوچت شو چې د اسمان مونږ ته لاندې ښکاری ده او دې بره ښکاری ده او بیا را کو شو دا څوک دی نو ما وته وی دا غ پلانې پلانې دی چې په غار ثور کې د رسول الله خدمت کړی دی او بیا په لار باندې هم د رسول الله دغه کړو خدمت کړو خان قال له عامر ابن طفیل نو عامر ابن طفیل وته وی من هاذا دا سوک دی واشار الى قتیل او د اشاره وکړه یو مړی ته فقال له امر ابن امیه نو امر ابن امیه وتوی هاذا امر ابن فهیره الکه دا امر ابن فهیره دی فقال دی دغه وی عامر ابن طفیل چې لقد رأیته ما خو ولید دی بعد ما قتل پس داغه نه چې دی قتل شو لدم رفع الى السماء چې دی اوچت کړی شو اسمان ته په بر روانو ته ته حتی تر دې پورې له انظرو چې ما قتل الى السماء اسمان ته بینه و بین الارض په منځ د دو په منځ د ځمکه کې د اسمان راته لاندې ښکارې ده او دیران دې راته بره ښکارې او ثم وضع بیا راکو شو په ځمکه کې خودې شو خیر دا زناورو متاثر شو دا عامر ابن طفیل نه دی دا دغه شو چې دا خو ډیره لوی هستی ده نو د دې عمرو ابن امیه د تیم زړه لګ نرم شو نو دته وی داسې چل سره کومه زما مور نظر منلی و چې زه به یو غلام دغه کوم ازادوم او ته زما قیدی زما غلامی زه په هغه نظر کې مې ته دغه کړې ازاد مې کړې نو دی بیا ازاد شو نو دیم بیا راغی او هغه عارج نه دی هغه ګوډو ماما هم بیا راغلی فاتن نبی صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه السلام ته خبرهم خبر د دوی حضرت جبرئیل به ته وروړي فنعاهم نو رسول الله خبر د مرګ ورکړي صحابه او ته او فقال وی وی ان اصحابکم ای صحابه ستاسو هغه ملګری چې دی قد اصیبو هغوی قتل کړی شو بما رزینا انکا پاغه نعمتونو چې مونږ رضا یستانه چې مونږ رضا شوی یستانه ورزیت انه ته زمونږ نه رضا شوی فاخبرهم عنهم نو الله خبر ورک دوی ته عنهم د دوی د طرف نه و اصیب فیهم او مړ کړی شو یوم اذن په دغه ورځ کې فیهم په دیو یو کسانو کې د اویا کسانو په دوی کې مړ شو سوک مړ شو عروتو عروتو ابن اسما ابن سل عروه ابن اسما ابن سلت دا یو بل صحابي دی دا صحابي مړ شو عروه ابن اسما بنت سهل بنت سلت دا مړ شو چې مړ شو مدلی نو څه زمانه پس بیا د زبیر صاحب زوی وشو زبیر چې زوی وشو نو چون کې د زبیر صاحب د مور د زوی د نامم اسما ده او د دې اور اوروه د مور نامم اسما ده نو د دې مناسبت د وجه نه زبیر ولګې د دې خپل زوی ته عروه نامه کې خوده ریاض پوه نه شو دا کم دغه کې شي په بیری معونه کې شي دا کم سړی شهید شوی و عروه دا نامه زبیر راواغشت خپل زوی ته یې کې خو ځکه د شهید دی لوی دغه فسمیا نو نامه کې خو د شهادت عروه عروه به پدې یو بل په دې جنگ کې په دې واقع کې یو بل سړی شهید شوی دی چې هغه ته وایي منذر ابن عمر منذر ابن عمر نو بیا چې منذر ابن عمر شهید شو د هغې نه پاس بیا د زبیر بل زوی وشو چې بل زوی وشو نو زبیر ولګېده د بل زوی ته منذر نامه کېښوده لري دا خیال لري کنه یو زوی ته اوروه نامه کې خو بل زوی ته منذر نامه کې خو وسمي به منذرا او بیا نامه کې خو دې شو په دې باندې منذر ته حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سليمان التيمي علی الذین په هغه قومونو قتلو چې هغوی قتل کړي وو هلکه څوک یې قتل کړي وو یعنی اصحابه یعنی اصحاب د پیغمبر علیه السلام ببیر معونه په بیر معونه کې څونه خیرې پې کولې ثلاثین صباحا دېر سبی قال دا انس صاحب شاګرد نه دی اسحاق دی وی چې قال انس انس وی فانزل الله تعالی الله را راولې لنبیه په خپل پیغمبر باندې فی الذین قتلوا په بار دغه خلکو کې چې هغه قتل شوی وو اصحاب بیر ماونه چې هغه دی ملګری د بیر ماونه د دوی په باره کې الله خپل پیغمبر ته راولېږه قرآنن قرآن څه آی دوا یا یو آیت دی او قرأناه مونږ باغه لسته حتی تر دې پورې چې څه وخت پس ثم حتی نسخ بعدو تر دې پورې چې هغې نه پس بیا هغه منسوخ شو هغه دا و چې بلغو قومنا لقد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا ورزین عنه ورسوي زمون قوم ته چې یقینا مونږ ملو شو د خپل رب سره نو رب زمونږ نه رضا شو او رب ولګېدل مونږ یې رضا کړو حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الاحول قال سالت انس بن مالك حضرت عاصم وي چې ما تپوس وکړه د انس صاحب نه عن القنوت په باره د قنوت کې فی الصلاة د مانځو غالبا دا ته د اللهم ان تپوس کوي ښه چې په وترو کې اللهم ان با د رکوع نه مخکې وایو که د رکوع نه به رستو وایو فقال دا اوس هغه د الله امین نه تپوس کوي نو قال انس وته وی قبله مخکې چې صورت به اخلاص کنو بیا به قنوت وی بیا ورکوله ته نو قلت ما ورته وی دا محمد ابن ساق وی چې هغه پلانې خود سی وی چې انس وی چې رسول الله به دغه نه پس قنوت وی د رکو نه ما وته وی فإن فلانا هغه پلانې چې دی غالبا لاندې وته لیکي محمد ابن سیرین اخبرني هغه ما ته خبر را کړی دی ان کستانه چې انک قلت بعده چې ته داسې ویلی دی چې رسول الله به قنوت وی بعد الرکوع نو قال کذبه وای نه غ دروغ وای پوه شوی نه دی یو د اللهم ان قنوت دی ما د دې خبره کړې ده دا د رکوع نه مخکې دی یو قنوت نازله دی ا بیل شی دی ا قنوت نازله ما خبره کړې و چې هغه د رکوع نه پس دی انما قنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا قنوت ویلو پیغمبر علیه السلام بعد الرکوع پس د رکوع نه شهرن کانه کان بعثا ولی انه کان بعث ناسا رسول الله لګل یو ډله یقال لهم القرى چاغوی ته به کېدل قاریان وهم سبعون رجلا اغوی او یا کسانو الی ناس یو ډله ته من المشرکین د مشرکانو نه وبینهم وبین الاسلام عهد او د دوی په منځ د دوی کې او د رسول اسلام کې او معاهده وه نو پیغمبر علی السلام دا چا سره چې معاهده و د دوی په مرګتیا کې اولیګل او چا پسې اولیګل دا وی مخالفو پسې قبلهم په طرف دا وی هغه چې د دقه بد نصیب را پاسېدل او د رسول الله دا صحابه قتل کړو فظهر هؤلاء نو غالب شو دا خلق الذين هغه کان بینهم و بین رسول اسلام احد هغه خلق چې د دوی او د رسول اسلام په منځ کې معاهده وه هغه را پاسې دل په دی اویا کسانو باندې غالب شو دا خورانې دغه کړل مړه کړو تاسو وی رعل زکوان فقنت رسول الله سلام نو قنوت وی پیغمبر علی السلام بعد الرکوع پس د رکوع نه داغه قنوت نازله ما بعد الرکوع ویل دی شهرا یوم یش یدعو علیهم چې باغوی به خیره کولی دا دوه غزاګانې وشوي غزوه بدر غزوه احد ورسره ضمنن واقع د سره لاله دا دوه واقع چې یو د رجی او یو بیر معونه دریم غزا چې دا مشهور غزا هغه به ان شاء الله شروع کیږي غزوه خندق دا ورځي